اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اولم يروا ایا نګوري دیو الا ما خلق الله هغه چې پیدا کړی دی الله من چې اند شي زونونه يتفيأ ظلاله ګرځي سوري دا غواني یمینی خی طرف ته او شمال او غز طرف ته سجدا لله سیده کون کی دی الله ته وهم داخرون او ویدیو عاجزی کون کی وهم او دی داخرون وقال الله ویلی الله لا تتخذوا من سي الهين اثنين مددګاران دوا انما هو اله د الله حاجت روا یو دی فایا یا پرابون خاص زمانه ویریږي الله ویلی وله دی الله د پاره دی ما په سماوات د الله په اختیار کې دی هغه جسمانونو زمکو کې دی وله الدین دی الله د پاره دی دین دین مراد تابعداري ده خاص د الله د پاره دین او تابعداري واسبه لازمه وما بكم نشته تاسو باندې وما بكم هغه چې دي په تاسو باندې من نعمت څه نعمتونه په من الله نو د الله طرف نه دي هر طرف ته وګوره چې څه نعمتونه دي د الله دي ثم اذا كشف الضر اذا ثم اذا مسكم الضر کله چې ورسې بیا تاسو ته تکلیف په الی نو پس تاسو دی الله ته تج ارون کړنچیږي چي دوی نه پوهېږي په هغې باندي نصيبا برخه مما د هغه نه رزقناهم چي الله ئې موږ له ورکړل ده تالله لتسألن قسم په الله خامخا تپوس به وکړی شي دوی نه عما کنتم تفترون په باره د هغه چې وایي تاسو په هغه کې دروغ جوړوونکي عما د هغه نه کنتم چې وایي تاسو تفترون دروغ جوړوونکي ويجعلون لله بنات او دیو مقرری الله د پاره او ګرځي الله د پاره بنات جنکې سبحان او پاک دی الله د جنکونه دی وی دا ملائک د الله لونه دي وله مو دې لپاره ما هغه یشتهون چې دی خو خي ځان د لپاره څه شي الکان خو خي ځان د لپاره جنې نه خو مال وي د صفات قسمت و اذا بشرا حدوم کله چې زیر ورکړ شي یو دې تبل ان ثابت جنې باندې ظل وجو شي مغد د مسودن تک تور وو کظیم دې ډک وي د غم نه چې دا سو شو ایلاله په جنې خپکی مشرکان قصه دا اوسم دا مشرکان تشته دي ښه یتوار من القوم پټی کی د قوم نه من سو د بد ما بشر به هغه چې زیر اور کړی شوی د به پای باندې ايوم سګوه او سوچونه کوي دی چې او ساتي دل را لا هورین سره د ذلت نام ید سو کو منډي دل په ترا په خاورو کې سوچ کې دی باندې بس سو کومه یاره جوړی ساته مکمړای کوم الا خبر استا ما يكون ډیر بد دی هغه چې دی پیسې دی گئی للذین پردا خلق لا یؤمنون بالاخره چې ایمان نه لري په آخرت باندې مثال سو مثالونه دی بد صفاتونه دی بد ولله المثل الاعلى او د الله د پاره دی صفاتونه اوچت او هو العزیز او د الله زور او حکمت والا دی ولو یاخذ الله الناس کنی ویل الله سم دستی خلق لا بظلمهم په ظلم دیو زیاتی دیو په ګناونه دیو کې نیولې الله خلق لا بظلمهم سمدستی په بظلمهم په ګناونو دی باندې ما ترک علیه الله نیولې خلق لا په ظلم سره نو الله خو نیسی په ظلم با معنا مزه سمدستی سمدستی ما ترګه علیها نو پر غیر الله په دې ځمکه باندې من دا بزند سر زند سر څه ګناه ده اے نو عذاب براته په دوه باندې نو زند سر په مسلمان کې دي دویم دا چې انسان نه ویني بزند سر الله څه کوي دا زنده سب ټول د انسان د پاره دي نو چې انسان نشته نو بیا په دې څه کوي فاذا جاء اجلهم کله چې راشي نیټه د دیو لا یستاخرون ساعتا نه بشیر وسو کېده یو ساعت ولا یستقدمون نه بشي مخ کېږي ويجعلون لله یو ګرځي دی الله لره ما یکرهون هغه چې ځان لبد غني او تصف السنت ملک دی په بیان یې جبې درو چې دا د الله لونه دی دا د الله نازولی ان لهم الحسنى جوی به دې لپاره خوشحالي اې دل د مزون په پلان کې پیر لمنی ول لمون به پارکي لا جرم خامخا انه ان لهم النار وی بدی پر جهنم وانهم مفرطون او دیوب په دې جهنم کې پرې خو دی شي وبرنو وروا بچولې شي پرې خو دی شي تالله قسم بالله لقد ارسلنا الى امم لګلی مونږه مخکې ډلو ته من قبل کې مخکې ځانه پیغمبران پس زین لهم شیطان خو ځکه کړو دي خلکو د شیطان اعمال او عملونه دی په ولی او مليوم دا شیطان به یو دوه سینن ورځ په جهنم کې ولوم دي پر عذاب نه لیم عذاب درناک دی وما انزلنا نذر علیکم علیک الكتاب وتابن قران الا لتبینا مگر چې دا بیان کې دی خلکو ته لتبینه چې ښکاره کې او بیان کې لهم الذی دی خلکو ته هغه مساله اختلاف پوپی چې اختلاف کړی دی پای قرآن به نه دین اختلاف جوړي او تبلیغان هم دا وي والله قرآن مې دې لپاره لګی چې بیان کې چې اختلاف ښکاره شي ښا او دا نو قرآن دې د رحمت دې قوم یومنون لپاره دا قوم چې ایمان لري والله انزل من السماء ماء الله هغه ذات دی چې راوري من السماء د بارې نه ما ان باران په احیا به الارض نو تازه کی په غیبه نظم کې بعد موتیا پس د وجوالي نه نبی ذالک یغنم بری کې لا ذل قوم يسمعون دلایل دي بار دا قوم يسمعون چې اوري قران لره